مخکې صورت کې د منافقینو په لیدای ذکر کړی نو صورت فتح کې چې کمندنو منافقینو ته عذاب ذکر کړي داول صورت البشارت العظمى بالفتح الكبرى لوی چې کمندنو بشارت په لوی فتح باندې چې الله ولله کامیابی سکی در کی بشارت ورکړي او دا هغه مقام ذکر کړي چې چا د نبی عليه السلام سره په جهاد باندې بیعت کړو په جهاد باندې بیات کړو او چې چا سستی کړی و نو دا غي بلیتا چې کمنو ذکر کړي نبی علیہ الصلات والسلام خوب لیدو چې زه چې کمنو عمره لته ما عمره لته تلم سر خري ملګری سو کې وړو کې کوي صحابه وي بسیر زو نبی علیہ السلام روان شو صحابه روان شو مکی والا مخونی ولا وینه برازي نبی علیہ السلام بالکل رسیدلو پینځه شپږ میل لار پاتې و او هغه مخې لړالل وی چې نه برازي زمونږ درته اجازه نشته زمونږ استاد سو جنگ دی نبی علیہ السلام ورته وی خبرو کوي عثمان رضی الله تعالی عنہ خبرې لولېګو مشهور شو چې عثمان هغه چې کمندنو هغه مړ کو نبی علیہ السلام یې ښا قاصد سو کوجنی راضی بیات کو چې موږ بعد عثمان بدل کړو دې سره بجنګ کو بیا دیو کو ټول ملګرو ور سره وکړو چې موږ به عثمان بدل کړو نبی اسلام یې کو عثمان ژوندې او داس په جهاد باندې بیا ته نه غو ما سره بیا ته کړو نو کو عثمان ژوندې وی یقیني پته خو نشته نو دا زما لاس د چا لاس شو عثمان لاس شو دا دا غره طرف نشو چې مکی والا ته پته ولګی دا چې زمرو خو یو بل الله سکړو ورکړو کیږي بس ناغي جرګي شروع کړی وصول حقو ویروغه کو روغ او کړه پای کې چې کوم شرطونه کې خود نو ټول مسلمانانو سو خلاف خو نبی علیہ السلام به کې جنگ کیږي نه بیت الله نه قدرې بس کیږي راضی نو کدی زمانه من کوم شرط دا غواړي چې هغه کې چې کمنو د بیت الله شریف عزتي نو زبا چې کمنو هغه شرط پورا کوما او زبا جنگ نکوم هغه شرطونه چې سوویل هغه مسلمانانو خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام منل نبی علیہ السلام منل نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس را روان شو چې څنګه شرطونه وشو عمر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام لاړ وی نبی علیہ السلام الست السنا علی الحق منګه پاک نه یو نبی علیہ السلام ته یو کنه وی الست برسول الله ته خدای پیغمبر نه نبی اسلام ته یو کنه وی فلمن او په دنیا دا څومره ذلت د سشي موږ برداشت کوو چې دا شرطونه کې خدای شي چې ټول زمون خلاف دي نبی علیہ السلام ته یې الارث لګیا عمر لګ په دمشو هغه پوه نه شو لړ ابو بکر پسې ابو بکر ته ویل اسنا عملا فاقنیو ویو وی مونږ ولې پیدا ال دا سړی د خدای پیغمبر نه دی وی دی نو فلمن اوت الدنیا دا دومره بوزدلی د سو ذلت څه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته وی اے عمر ان الرجل الرسول دا سړی چې دکنه نو د خدای پیغمبر دی نو دې چې سکین په خپل خوخه نه کوي نو عمر لکلار شو لکلار شو یا چې زمون باندې کوم حالت سرال نو دا فتح دا نبی رسول الله ته الله وی چې فتح دا نا فتح وکنه یو کلم کله د دعوت اجازه ته شو ملاو شو او بل دا چې د چا سره صلح وشو د نبی علیہ السلام سره او د چا د طرفه کافر د طرفه نو نبی علیہ السلام یو فورس او یو قوت او طاقت تسلیم شو مذاکرات ته چې څوک چا سره کینی نو اسی نه کینی هغه یو فورس تقسیم کړی وي تسلیم کړی وي یو طاقت تسلیم کړی وي چې دا یو طاقت دې زکو سره چې کمنو صلح کوي او زکو سره سکی مذاکرات کی نو چې دا مذاکرات د سره کیناستو ان فتحنا لك فتحا تګې دي او دا الزامات په تعالی کې دي لري نو د صلح سره دا غي الزامات بالکل څه شي ختم شي چې وګوره هغه هغه شرطونه تسلیم کړل چې پاري کې دا وسو نقصان او بیا دا شرطونه تقسیم کړل تسلیم کړل معلومیږي دا چې دا د بشري حقوقو پاسدار دی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبک دا چې لري کې الله تعالی هغه الزامونه چې مخکې لګېدلي په تاوان من ذنبک الزاماتونه پتا هغه چې رسټري وایو ته منه مسواله کا او پوره کې الله خپل نعمت پتا باندې چې تعالی چې کوم عالمگیر حکومت کی در کی رو رو د تلار کولاو کی چې دا نور قومونو ته دعوت تکوا ورا سوا چې ستاره د دعوت دا دایره شي وسیع شي او په خلکو باندې حجت شي تام شي وایا دې که صراط مستقیما او سم کی تا دلار پلا او مضبوط کی تا نه پلار سم باندې پداوت سره مضبوطیږي او مدد کی الله رب العزتان اثر عزیزا مضبوط شي مدد مدد مضبوط هغه لارې هغه ذات دغه ټیم کې د مسلمانانو ټینګېدل زمرو ټینګول لا ډېر ګران کارو دا بغیر د تسلی نه کیږي نه والذي الله لا رضا چراوی لګل تسلی بزړو مومنانو کې د دې لپاره چې زیات کې د ایمان سره د نور ایمانونو نه یعنی یو ایمان وو چې قاتلو کې کامیابی ده دوی ایمان براشي چې هغه صلح کې هم کله کله مذاکرات کې هم ترازی کامیابی راځي لیزداد ایمان ما ایمان ولله جن السماوات الله دې لک کړی اسمانو د زمکه وکال الله علی من حکیما او دې الله په یو حکمت والا تاج دنه کې الله ایماندار سړیو زنانه باغونو تا چې بای کې ولا نه دور دا غیر ولی خالدین فی عام شبی فزی کی وایو کافر و انم سیئه کافرانم سیئات او دې کې الله دې نه چې کم دنو هغه بدل دې ته ګناونه دي او دار د الله په نسبت کامیابی غټه او دا چې سزا ورکړي الله منافقانو ټولو زنانو لرا او مشرکانو ټولو زنانو لرا ګمان کوم کې په الله باندې ګمان نه کارا علیم دایره تاسو په دې باندې چې کمن ګرځي د زمانه بعد اوس کړی الله په دې باندې په لعنت کړی الله دې لرا او تیار کړی دې دوزخ او بازار ورته الله لله کړه اسمانو زمکه وتوقروا او عزت کوي د الله الله د دین عزت کوي وتسبحوه او پاکي بیان کوي د الله بکرته واسیلا بیگا او سبا ټول زميرونه الله تعالی دي بکرته واسیلا سبا بیگا یقینا کسان بایونکا شرعی ذکر من لوزونه کوي تاسو را لوز کوي تاسو را انما بایون الله یقینا دی لو تو چې کمر د الله سره یاد الله فوق ایدیم لا د الله د پاس الله سره دیو کما یلیق بشانی فمن نکتا چا جلوز مات کو یقینا ما تولد په خپل ځان دی چا چې ګرواله په باغ سبانه او د علیه الله اپا جلوز کړو د الله سره باغ باندې زرد چور مو کې الله در راځر لوی زورنه منافقانو ته زرد چې وای پتا تا هغه رسو کړی شوی رستو کړی شي رستو کړی شي رستو شي او المخلفین فی من العرب د باندې چاننا شغلت نا باندې والونا مشغول کړو موږ دې کمن خپل مارونو خپل بال وځ موږ لږه بخنه غواړم موږ ته سخت مصروفیاتو موږ لږه سوغه کدا دې زړه نه ورو ډیره خبره یقولون بیا سنتهم وای دی په جوب خپل باندې هغه چې نشته بزرونو کې ورته وای چې څوک به وصول لري تاسو لرا الله لا لا نه معمولی کې رادو کې بتا تکلیف رسولو یا رادو کې تاسو سره فائدې بلکې دی الله پاک چې کوي تاسو خبردار بل ځنان تم بلکې تاسو ګمان کوئ چې الله یې انقلب الرسول چې بالکل براو ګرځي پیغمبر واپس باندې چې پیغمبر او ایماندار خپل کورونو ته چاره هم تاسو وی دی په دې چې لړل نو بس شو لړل واپس باندې راځي کافران به ټکو ستري کی خیر سکړه شو دا په لونو تاسو کې او تاسو ګمان کو ګمان بس وکنتم قوم بورا او تاسو کوم نه لا کې دوالا سوق جی مان راوړي په الله باندې پیغمبر دا غوان دي یقینا تیار کړم د کافرانو لپاره شغل دارو او لله ملک السماوات خاص الله لري اختیارات د اسمانو د زمکي بخنه کې هغه چا چې را دیو کی او سزا ور کې هغه چا چې را دیو کی او دی الله په خنه کون کې مهربان زر چې وی باور وسکړی شي اذن طلبتم الى مغانم کله چې تاسو روان شئ هغه غنیمتونو ته دا چې تاسو حاصل کړئ دي لرا نو دوی به تاسو وایي ضرور نه نتبه حکم یعنی چې کوم ځای فائدې چې نوړای دی او دلاوي وي لتا خذوا ذرونا نتبعكم نو موږ به کوم نو استاسو کو تابعداري کو خیبر ته چې بیا تل نو بس موږ در سره یو کنه چې موږ زو کنه ويريدون اراده کوي چې بدل کې فیصله الله خبره ده الله قول ورته وا لن تتبعونا بالکل تابعداري به کوئی زمونږه کذالکم ذکرانګي قال الله ویلی الله من قبل مخکی یعنی حدیثو کې نبی علیہ السلام تعالی ویلو چې د خیبر غنیمتونو لبا هغه څوک چې کوم حدیبیه ته تلو چې کوم حدیبیه ته نه تللی نه غو در سره نزي فسيقولون ان زرد چوای بلی تاسو موږ سره حسد کوئ فمن فخم رسول بلکان لا يفقهون حديث الا قليلا بلکې دې نه کویږي مگر معمولی ورته وایا اگر اس کو کړی شو ته باندې والونه تاسو دا ونه الا قومن زردا چراو بل شي تاسو دا سیو قام دا شغید خاندان جنگ تا چې بل مقراشی او جنگي نو موږ تاسو وایو څه شي راشي تاسو به جنگ کوئ دې سره یا به غي غاړه کی دي نو که تاسو من الله نو درو کی تاسو الله اجر لوی اجر خستا او که تاسو واړی لکه تاسو کما تولیتم لکه چړې دی وی مخکي سزا ورکی تاسو سزا درناک درناک له تعالی مهم حضور خیر دی نشته بلند باندې ګنا ګنا به نشته خو کزینو اجر ولا الله سکی ورکی عبد الله بن مکتوم سره په قاضیه کې جهنم او وړوندو فیصله کېدله وی جنډه چاله ورکو عبد الله بن مکتوم می مال راکې وی زګه چې ډېر سب جنگونه دي نو ایمان ته پکې پته نه لګي چې ملګری رسو چې کومک کې شو او زه په ځای باندې لاړ چې جنډه په ځای باندې او ملګری به چې کمنو زمانہ چار چاپیری او بس بیا وسختی نو به چیرې جنډه او په ځای باندې نه او کبل تړي سره چې ملګری رسو کیږي البم کیږي رستو کیږي نو چې زه زیما او لاړ ما د خوازم څخه نخکاری جنډا به ما سره جنډا غسر عبد الله ابن مکتوم سره جنډا ولون صاحب سره بل صاحب ګډ روان شو زامنو دې مونږ ټول لوګا ته سلا دي ګډ د ګډو هغه ته وی انی احب ان اتعال امتیازا فی الجنه زما مینه چې په دې ګډ خو په جنت کې وګرځم مولې زما جنت ته خو ګډ صاحب روان دي ګډ صاحب لیس علی الما حرج نشته ګړم باندې حرج څه تنگسیا او موږ وایو چې موږ د مصروفیات څخه چې د موږ استندر څخه قران می غناو بل خبره جدا څه چې لکه مطلب دار بیا بس چې موږ لاړ شو جنو دین بیا بس سوک لګا دا بیان لکه تب څه چې د اخیری پیغمبر دی ستانه راوځل کاډونو چې د دین د بیان کولو نه لیس علی العما حرج نشتر چې کمنو پړمبان چې تنگسیا ولا علی العرج حرج پیجیس علماء له خپل ندی پکار کړ چلا علماء دا غما او تانه دي سړیا هر علماء دي شغی باندې امت را وندیږي او هغه ته چې کمنو امت دا غي په وینا پاسینه غلي ندی دا د زمون په شان دی اوس ویلم چې بیا به نور خلک راځي کاش کدو خلک دې دا ورته حاجت هم نشته کده یې نو څوک نه نو ليس على المعرج ولا على العرج حرج او نه چې کوم په شلبان ستنګتیا ولا على المريض حرج او نه به بیمار باندې ستنګتیا فمن يطع الله دا چې کوم موږ نو ځکانان وړاندې خو د خیر سره نیو شلان نیو او نه جوړ وایو ته دې پوهیږي سمایو نه جوړم ولا علی المریض حرج نو ظاهر خدای ته نه جوړوم نیو خو نه جوړو وي فی قلوبهم ولا علی المریض حرج او چې کوم نبی بیمار باندې څنګه سیا و مې یو الله او رسوله لکه خو کم از کم ساتل غواړي پر اختیار باندې اختیار کې نه منافقت ته غپ نه لګو صاحب حدیث ته کنه نبی رسول الله امام ماتا ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبه من النفاق چې یو سړی مړ شو جنگ ووم نکو او د جنگ د کولو اراده هم پزړه کړانه لا نو دې په یو سانګ د منافقت مړ دی حدیث ته حدیث غپ نه دی فمن یطع الله ورسوله او څوک چې ومني د الله او پیغمبري دان نه بکی الله در ربا ونتا چې بهيږي بلان د الله غنه ولې او څوک چې واوړي نو سزا ورکړي له سزا درلون کی لقد رضي الله یقینا خوشاله الله د مؤمنانو نه هاو کی الله وی خوشاله سو خوشاله مودودین خوشالي ایس بایو نکا تا تا شجرا تاو کچری لوت کو تا سر لاندونه نا نو الله ته معلوم وا غس چې بزړو دې کیو فان در سکینه تعالی راوی لیکن اس تسلی پړونو دې کی او بدل کی ور کدل را فتح قریبا لاس پلاس نزدې فتح خیبر ومغانم کثیرتن او غنیمتونو نور ډیرو چې دوی به حاصلې دي لرا او دی الله ضرور حکمت والا لوس کړل الله تاسو سره د غنیمتونو ډیرو تاسو جنا چې حاصله وي به تاسو دی لرا فاجر لكم هذه نو په تلوار درکړ تاسو لرزا او باندې کړل الله سره د خلکو تاسو نه ولې تکونا تل المؤمنین او چې شنه د ایماندار لپاره پایا دې کوم صراط مستقیمه او خلک کی تاسو له بلار سم باندې چې جهاد نش نی کړه مسلمان نو کلکیږي نه الا ماشاء الله فاخرى لم تقدروا عليها او نور چې تاسو وسنه دی پاغي باندې یقینا احاطه کړل الله پاغي باندې د کسرا او د کسر وغیرہ وکال الله علی کل شیء قدیر او دی الله فارس باندې وسوالا او کدی جنگ او که جنگ کی تاسو سره او کسان چې انکار کړل خام خاړې دي شاګان ولا ثم لا یجدون ولیا بیا ولین موږ چې کمن سوق دو سو مددگار سنت الله التي طریقه الله غلط خلق من قالت تیر شکمه کې فلا تجد سنت الله تبديلا او بنو می چې کومه طریقې دا الله رب بدلون او هو الذي الله يا غدا كفى يومانكم چې باندې کړی لا سنا دې تاسو نه وای دې کومانو ملا سنا تاسو دینا به باندې ما کتا پاغ بیا زما کا کی یعنی بس بالکل مکی ته شي وي رسیدلی وي کنه هو دې بیا کی من بعد اثرکم علی پس دینا چې غالب کړی تاسو باغی باندې نیولی هم څه کسان وکال الله ما تامرون بصیرا او دی الله پاغه چې کوي لیدون کې هم الذین داریا کسان د وجلو قابلو دا کافر خود وجلو سو وجه وشته د دی وجه نه د دی وجه نه د دی وجه نه د وجلو سو قابلو خو الله تاسو لاسونه بن کړل ولی س اکمالاتو اکمالات دي ولولا رجال مؤمنون کنه چې کمنو نارینا ایماندار تړیو نه سام مؤمنات او زنانه ایمانداری چې تاسو نه پیژنې هغه لرا انت تاوهم چې دل وګي تاسو دی لرا نو ورسیږي تاسو ته د دې د وجه مهارتن خفغان بي دلیلا یعنی تاسو چې مکه باندې حمله وکړي پاغي کې مسلمانانو هغه وو تاسو ته پته نه واچ دا مؤمن دی دا مؤمن دی دا مؤمن نه دا چې تاسو توره چلول نو عام وم چلا ولا چې هغه په کې نه شهیدان شوی بیا به زړه کې ډیر خفګانو چې دام څه چلو شو لاس نه مؤمن څه شو نو دا چې کمنو د مؤمن بچ کول ضروری خبره وا دا مهماتو تاسو مهماتو او ليدخل الله في رحمتي اکمالات دا اکمالات دي لیدخل الله دا چې دنه کې نو مخلوط حالاتو کې مخلوط حالاتو کې تور چول دا احتیاط وړ لیدخل الله دا چې دنه کې الله په مهربانه خپل کې آسو چې خوشي لو تزیلو کو جدا شکو دا مسلمانان د مکه نه دی راوتل وکنه فلاز ابن الذين خامخا سزا مور کړو کسان لره چې انکار کړو مینهم د دین عذاب ورنی من عذاب دردونکې ان جعل الذين كفروا پاو کې چې ګرځول په زړونو کې کافرانو په خپل زړونو کې الامیتا غیرت غیرت جاهلیت بس غیرت نیول چې نه برازي فاضل الله سکینت ان راول اجل الله پر تسلی په پیغمبر او په مؤمنانو باندې او لازم کړی دې سره کلمه د تقوا او اخلاص او دې ډېر حقدار دي او اهل دي او دې الله په هر ځبانه پویا نو پیغمبر چې خوب لیدل نو خو رښتیا نه شو کنه یو لکه صدق الله یقینا رښتیا کړه الله پیغمبر سره الله پیغمبر سره خوبي بلا کې بالکل رښتیا لا تدخلون المسجد الحرام چې خامخا د نبی چې جمعه د عزت ته کړه الله خو شي امینینا پامن محلقین رؤسکم مقصرینا خیر کې سرونو کمون کی لا تخافون چې نبی یریږي نو بل کاله بیا لاړل کنه خوب رښتیا شو خوب کې خصدانو چې سار لګي فعلوا ما لم تعلموا نو معلوم کړه معلوم کړه الله غچ بزړونو تاسو کیو نو در کړه تاسو لرا من دون ذالک ته دین علاوه فتن قریبا فتا چې کمنو نږدې لاس ولاس هو الذي الله دی هغه ذات ارسل رسوله دا رسول او کړه چې دین عام شي دنیا ته ورسی ارسل رسوله چې را لګل خپل پیغمبر لرا د پاره د حق دین هدایت په هدایت باندې او په قانون د الله لیو ذرو ول دین کلی دا چې کارای کې وی زلای ظاهری کې چې کمنو غالبي کې په قانونونو ټول باندې ټول قانونونه به زیر کول غواړي اسلام به چتول غواړي وکفا بالله شهیدا او پر دې الله رب پر دې چې کمنو غوا محمد رسول الله محمد اغر الله تعالی فتح محمد کې وی لا اله الا الله او فتح کې وی محمد رسول الله کلمه تامه شو په قتال او په فتح په محمد او په فتح ولې کلمه شي پورا کیږي محمد رسول الله محمد هغه استاد الله په دې را لګل لري کنه هوا کسان چې سره دي نه دي واشد اول الكفار هغه دې چې کمنو ډېر سخت په کافرانو باندې کافرو ته ډېر څه دي سخت یو مهرباني کول کې در خپل میاندا فراهم ویني بدی نه اړ کو کول کې سجده کول کې یا تغور فضل من الله لټې دې چې کمنو فضل الله طرف او رضامندیا نخې د دی په مخونو د دی کې وای من اثر سجود دا نه خو سجدونه یعنی نورانیت په چې کمنو زلیږي د تندې چې کمنو هغه تور پټ مراد نه دی هغه یو مون څه خبره نه ده کنیم څه خبره نه ده فعل من الله ورزقه من اثر سجود ذالک مثلهم فی التوراۃ دا چې کمنو حال دی مثال دی په تورات کې او مثال دی په انجیل کې دا څه دی کازار نه اخرج شتو پشان چې کمنو د فصل چراو با خپل تیغ لرا ابو عبد المطلب خپل تیغ راوي است فاذرون مضبوطی کدل را فاستغلظا نو هغه چې کمنو خو کلاک شو فاستوالا سوقي نو درې دې چې کمنو علا سوقي په خپل تنه باندې یو دی وزرا هر یاری چې کمرا زمیدار لرا یغی د ملک کفار تیر راوځي دشمنان ډیری چې لګبر شي بیا دشمنان سي ډیری چې ونه تر جوړ شي نو بیا ټول خلک د سوري د لاندې سي یو دی وزرا یغی د ملک کفار دا چې غوسه شي په دې باندې چې کمندونو غوسه کې الله په دې باندې کافر وعد الله الذين لو کړه الله کسان سره چې ما راوړل دي او عمل کړه زینا مغفرت او اجر عظیما د بخنه او د اجر لوی